الکیک چې وکړي یا به دوباره پسې تذکر الله دون ورته په غضب چولې لاس واخلي کني داسې سزا بدل در کما سب چلېږي په د مدینه کې کړ کني بیا په د مدینه کې شپه تیر نه کې کړ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض کدغه منمل لاس نواخ دا منافقان او دغه ضعیف الايمان به غیرت خلق والمرجفون دغه درواغجن کم درواغجن چې هر روز په مدینه کې یو غم د جوړ کړي اصل خرج دا ته توي شوروي نو موږ ورته وي دا شورند خلک پښتو کې ستدا ټکی کنه دا شورند خلک چې هر ورځ یو یو سازش جوړ کړي والمرجفون فی المدینه دا په مدینه کې کلاس نه واخستای نو لنغرینک بهم موږ به تا پر مسلط کو موږ به تا پر مسلط کو حکم بدل درک ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا بیا به یو هم دلته لتا صرف مدینه کې پاتنه اور بیا به څنګه پاتل ملعونین ډیر سخت ذلیل به دي کوک اینما سخیفو چې په کوم ځای ټینګ کړل او خزوراوي نه سي وقتلوا تقتیلا عام اډر پور کوم الان کې مخي خو داسې عمومي اډر نه و چې کلمه ګویا او مسلمان باندې څه کوي قتل کې الله دونه په خشم سو چې د ازمش پاکه مدینه را خرابوي د خباستونه هم شروع کړ ځکه الله ورته څه څه داسې کولې توي کټو دلاس واخ پیدا نه کوله په دا پوس چې پیغمبر په خدای چې ګرد ور معلوم هم یو او دا پوس ګرد قران په ځکه نه پاتې غلن خو مو د ملک ډیر ډیر تل تاسو سم څه بیا کړ الله اکبر اختلاف څونه خو به دیږي پر دا باندې وټخیږي وټخیږي والولي والحزم لا غواق څخه سنت الله فی الذین خلو من قبل لا غواق څخه دغه عمل سوی چې د پیغمبر او د مسلمانانو په مابین کې یا د مسلمانانو نابوسته سره په بد ګوري دغه انجام دا سوی ان الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا پر کفار والله لعنت وي الله دي لعنت وي الله لعنت يور بان وعد لهم سعيرا سخت گرم عذاب خالدين فيها ابدا قد عمر دبر فردلت لا يزون ولي ولا نصيرا نبا يو حامي فداك يو خير خان نبا ناصر لشکری فداك يوم تقلب وجوه في النار چی اوڑی برا اوڑی بک اوڑی براری مخون بیا ورواړو قل ان اطعنا سادتنا موږ هغه خپل مشرانو د لیډرانو اطاعت وک او هغه نن راوستو چا لره دغه د قومي مشرانو فلانه ځای او فلانه خېلو نو خو ځکه مل په فسې سو مجبور یخن ملا عام شاله کا دولت پسې وي تود دي سي تود دي سي 50 زروار پر دغه عالم باندې چې د دنیا د یو فاسق ظالم د یو جابر پسې رواني او داغه لاسونه د مسلمانانو پر وینو باندې سروي او د دزګر د خېلې د پاره شاله خافه پسي لکه د سمېمې توکل یو څه غلي او شولي کوم او بیا څه کوي ها د توجيهات ملکی الله اکبر اضلون السبيل ربنا آتهم زيفين من العذاب اخر بده وای کړ چې دا خو مشر مدایو دز مل بلاره غرق کړل د تخلو جبل عذاب ورک ته وای بل کو نو بل بل بل شي کو نو نه د تسلی خالی بل بعد ارمانی وای دا نه کو خبر غزا ورک الله ته څو لیکل یو ځای افک د دوار د پر ډبل من عذاب ولانهم لعنا كبيرا تو ډیر د خپل چسکا د خپل رحمت به خلری وشړه دا کشران درخواست کی د چا په خلاف د خپل مشران په خلاف الله دې د چا مشران نه خرابې کړي دا گمراهان وي کړي او بیا دا کشران هم گمراه دي ځکه خو الله په اخ مانځ کې مشته په خلوت د دې اهمیت په اندازه در باندې نه چې په اړ مانځ کې مشته په خلوت سره کړی صراط الذين انعمت عليهم دغه غواړي دا غواړي کني دا دغه انسانان دلته د درندگان د شیاطینو د لیوان اوسې چې سره چریم په یو قابل یا ایه الذین آمنو مؤمنانو ول خیال کوي تاسو ته په اسرائیل چې مونږ شروع نکړو دا منافقانو دا ترا خبرې چې لږ کچ مشروع شول ځکه دا سټینګ وایي را لیکل بیا ورک شو دغه ورک شو المؤمنان او المؤمنان تشخو افضل الرسول او افضل الامم یاد تاسو خیر الامم یاست تی خو اوسط الامم یاست تی دغه چې مونږ نه وکړي کې بنی اسرائیل خپل پیغمبر یې څونه زوروي الله اکبر څونه زوراوه موسی علیه السلام د کمال حیا سره د عام انسانانو په مخ کې غسل نه کوي لری بچی کنه دی پروپاګاندا شروع دی خو بدلته دیوال تکشینستل کړ چې ګل ملک وطن ته دیوال ته بکشیر دې بخیرات خاص حیا مې هم نه سره کول به شرم خلک وکړ کله استنجا مې استنجا هم نه کوي بل سامان ډیر نه پټاو کړ به حیا خلک مثال اسلام کو ډیر حیا نه غیرتمن سړی هغه په انساني حاجت ته لاړ په طریق دې بنام کې بیا دا تازه کوي دې پروپاګاندا شروع کړل ولدا ما ایوب دې داس څه شي نه لري کنه خلک شي ان لله په پیغمبر په ذات داس پروپاګاندا شروع کړل ادا د بریک څخه دغه په بخاری کې شراغله دا دغه خلک بې شرمه خلک موسی علیه السلام نه تللی دی یو ځای په چوک کې د یو کاریز په خوله کې هلک غسل کوي کپړې ویستلې په یو ډبرې کښېښولې د چې په ډبرې کښېښولې هغه کپړه په هوا سوه د الله پر نبي او دا تر امتحان هم راځي یار نه ولا د خدا په خدای چې کنه نه ولا د خدا لیکن هغه خدای ته ډیر شي ته بد نه غاړه کړ دې ډیر بد نه غاړه کړ د ستر ډیر کاو بعد دبر فاواز د اشاله خافه فسید ولی اجر سعودي اجر سعودي ما دا د بری زومړي کړ الله کنه ما د دوا چشرا کې پړی را هغه فاواز یې وډه پارک ما خامخ فاواز یې دای په فسید او وای دونه خشه مرغلې هغه رااله د بنی اسرائیل په تاوي دی ځکه مجلس سره ناس دی په یو تړه باندې ګرد سره ناش د بر د هغه بابا کې ودرېدل د خو یو سره غلې دی په ځان کې نو د کې سم دم سره راغی دارس ته تلاو شکر کوي زما نه پیر روغ جوړ سم سره دی ولاکي بس دا بخاری روایت دی والمسامته او د ویا خپل نبی متن نوې سبب ته دا تر تقبل شروع کړی کړ لکه چا چې خپل نبی زوی راوکړ او نو بیا هغه خر ننجامې کمو خو دغه یا بزوګان سو یا ادب ادب ادب د لوی خلک دي دا د ایمان ایمان تار وسب تړلې دي لاله تی په دا په ایمان تار تړلې دي د نبی او د نبی د خاندان سره یا ایو الذین آمنو لا تکونو کالذین آذوا موسی د سیمه جوړېږي لکه هغه چې زوراوی به څوک موسی علی اسلام به زوري حالانکه فبرأه الله مما قال الله دې صفاکه دا غس خچ هغه دی وي صفای خورال مخته ورته ودرې ولداد ما پیغمبران ما پیغمبر کی پیغمبران دا څه بالکل کامل آزاوی د پیغمبر نه په ظاهري آزاو کې نه په باطن کې چې کمزوري نه کړ یعنی دا تخم د ایمان موږ په تمه شیانو باندې عرض کړي هغه وګورو انکار وکړي موږ نه څه اخیستی د دا تخم حفاظت ګران دی که امانت عبارت د چی څخه دی د درې ګنټې خو به په دا کې باس شي چې امانت څه شي دي خلاصه مې درته راوایستله چې هغه تخم د چا د ایمان نه وو دا الله پر دا کائناتو پر دا غرو پر دا اسمانو په دا مځکو باندې عرض کوي ول دغه تخم حفاظت به کوي هغه ورته مړي نه سي کولای انسان ورته لږه کوم راهي کوي خو چې ته عمر وای د قیس په مخ راځغلی کړ ولای اخیر نو دا وکړ چې په پلکو کسانو کې تو سلو خوندي کړی وو دا نور وګورته برباد کړی کړ دغه تخمه برباد کړ هغه استعداد هغه ایمان نه دی واست ایمان چې دی یو تخم دی د نور دغه دسته دی دغه چې بیا بل کرنټ رایس نور والا نور دکسي ان عرضنا الامانت موږ عرض کې دا پیش مکې ام پیش مکې امانت پر اسمانو باندې اقول نه ولا والمزك باندې والجبال پر غرو باندې فابين ان يحملناها ټول انکار وکړي دي خبرې چې به د امانت واخ او اشفقنا منها او بیردل دي او بیردل دي امانت د حفاظت وحمل الانسان دوی د چابک ورل بس ورته کښین چې ولزی عقل دا پټ کړ خو لرای کړ خان ګول او دا خو ته کیږي ول ولي تا ول وزن تا وزن وکړي که بس دغه ورته ودرېدل کوچنی پټ باندې مې دی کړ کوچنی شی و وزني وکړ دغه کما دا زه حکم کړ ول په څو مزدوري ول په دون وزن کتل نه دی مزدوري ته کړل حق دی هو چې راغله درون وکړ ول شاس ولې خو بیا باختک زلو من جهولا کړ په خبر نه چې وزن یې څونه دی کړ او بیا دې دغه تر خپل تر وسه زیات بد تک شي نه تلین دادی څوک ظلم وکړ په وزن نه خبر دادی جاهل وکړ هی په پخته وکانه الله غفور رحیم دغه خو زما که صفات بس دغه غفور رحیم به کومه داج مؤمن سره کوشنی کوشنی خبرې سی هغه تیرې بسم الله الرحمن الرحيم سبحان السبع الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير حمد غزات لري شد د فار اسمانو نو ملک ځکه مملکات اسمانو دم ځکه وله الحمد في الاخره په دنیا کې او اخر دعواهم الحمد لله رب العالمين په قران کې راځي بلا په قران کې راځي او ولا بین لري ما کې ځان پر رب کې راځي لتاتینکم خامخ راځي خامخ راځي چوک به راوړي ما دې قسم په هغه رب وي چې عالم الغیب دا صفت درې دي عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذره لا يغيب عنه لا يعزب څه مخکې درته مثقال په وزن د یو ذرې په اسمانونو په مځکه ولا اصغر من ذلك ولا اکبر نن تر دې کم نه تر دې لوی الا فی کتاب مبین هغه محفوظ دی چیرې دا قیامت به ولې راځي دې علت وکړ لتأتینکم بلا ربی لتأتین ولی ولدا مقاصد به لري یز الذین آمنوا من صالحات چې دا مؤمنان ته چې نیک عمل کړی هغه ته موږ بدله د نیک ور اولئک لهم مغفرة ورزق کریم دوی دپاره مغفرت هم د رزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا چې موږ دوی وهلې وهلې ته کوشش یې کوي چې موږ څه شي کړي عاجز یې کړي که نه ولې موږ پاته راولي دا چې ګردې منډې وولې د دپاره چې موږ پاته راولي اولئک لهم عذاب من رجز علیم د یو بدترین عذاب څخه ويرى الذين اوتوا العلم الذي بل دا خبر بل دا خبر یو حکمت د قیامت دراوستو دال چې دا مؤمنانو ته دا شی ورشکارت چې دوی کله ایمان بالغیب راوړی وو دا ایمان یې ور بالمشاهده ایمان یې څه شکل بالمشاهده او خپل اصول می ان خپل حدود می په پرده کې دنن شزو شي چې بالکل تبلیغ کولای شي ان ساعه لم يرين هل دا ټول چیر راي وير الذين وشکرای کال کسان او تل علم چې هغه هغه علم په دغلو په دې دنیا کې الذي كم كم شي وشکرک کې وی ویني علم پر راس یرا رؤیت علم مراد دای مفعول دي کن وی ویني چې شي ویني الذي انزل اليك من ربك چې شي ویني وی غني الحق حق یو غني انکم لفی خلق ډیر تر فنه پیدا اشکرا را پورته کیږي افترا علی الله ودای په خدای دعا او تړي کې کښې ونه دي کړ ابو الله دا ول دا ولي کول په خدای دعا تړي کې ونه دي ولیا ما خل ونه بول توبه الله ولكن قصت احد بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال المبين دا دي دا ایمان نه لري په اخرت إن في ذلك لآية لكل عبد منيب په دې کې یقینا د الله دغه ګډ شایز د اسمانونو مځکې دي د یو لوی آیات بینات موجود عبد منیب لره چې الله ته ډېره هنا ودمنا فضل يا جبال وهي بمعوت خير وعلى النار حاضر تاود الإسلام تدير له فضل تور کړی امتیازي شان ور کړی سمور ته ویلو د دغه پاره و اډر وکړو چات بیا چې بد اسالی یا بالکل تنګ کړی والی نه د ډیر تنګ وای نه دا ډیر غټ والی دا چې د عمل صالح دا مو ټول چې نه کار ان ایمان تعمل نو بصیر زه پته خبر وینا ما ولې سليمان الريح د دغه زوی د فاره بیا موږ وس مسخر مسخر مکر سليمان الريح غدور شهر ولا ولا شهر د سهار د سهار د ګاوې هم دا یې نش یې ماشین چې په فاره ستر مزګار پرې هم څو سفر کاوه او یا نو شام به کول دوت دی وینې شل زیات کړ یوه میاشت لا زیات یمن شام یمن هغه دی د سعودي په کونج کې دی بالکل بحر کې په جنوب کې دی شام هغه دی دی خلې دی نو غزیر افواس یمن نه ولاړ نه د دې تخت کله نه کوشنه نه ګر د کونو دی ریم دی کړ څو دا نه سن کو پرای کړ څو د مو شي دی هغه په اپتو تو چې دی شي یو چې لا واستفر نو تلې ذکر واز کار کو باندې چې دا نه بیا په داسې یو نقطه لا على موت الله دابة الارض کنه د مزکی او دابه تاكل من ساعته هیڅ څوکه څوکه په لګیا هغه د لکړې ور وخوړل من ساعت زمانه چې دی په ولا هغه وخوړل کچ څوکه مات یا الله فلما خر چې دی را لس تبینت الجن ول دی په خوان دا پروپاګاندا کول انسانان ته کوم دی دا پټاکې وشتلې چې مستشبې خبر په غیب خبر کو دا تلاوه اوس نو شپته ولګېدل کدی په غیب خبر وای نو دا یو کال په دا عذاب مهین کې مبتلا نه وای هغه یو کال د مخه لا مرو ها پرادی لما تبینت الجن ولو كانوا يعلمون دوی ته دا جنیات ته معلوم له دغه وجې سوره سبا ورته ویل کېږي چې په مشتمل مشتمل دی پر هغه واقعه او هغه تاریخي داستان د قوم سبا سبا چې شي دی دا یو خاندان دی سبا یو خاندان دی لکه نن سبا تاسو په خپل دور کې شاوخوا وګورئ سعودي خاندان چې سعودي خاندان و سعود خو د دوی په نکګانو کې یو مشر تیر سوی او اوس دغه آباد را روان دي اول سلطنت د سعود لاس ته ورغلی دی دغه موجوده سعودي حکومت دغه ورسته د دوی شاهي کور نه دی کله ورور وی کله زوی وی کله مسیح را روان دي الله خبر دي چې د دوی خاندان ته به تر څونو زمانه پوری موغه وخت مقرر کړی دی د قومو د عروج د زوال فیصله هم قران الباد زی زی مشتوای لكل امدين جعلنا جش چش دی لاله هم اترا توریو لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون چې هر امت یعنی مخکې مې درته ویلو چې د قومونو وي او که د نظریاتو د افکارو وي که د مذهبو د ادیانو وي الله دا فرمایي چې دا هر شی که د دغه قسمه وي که د دغه قسمه څخه یوه مبدا لري بله معاد او منتها لري که یو زمانه یې د ابتدا وي بیا یې د عروج وي بیا یې د زوال وي دا ترا تاریخ په صفحاتو کې وګورئ د خدای تر ابده په سوونو په زرګونو قومونه ملتونه راغلي دي یو زمانه به د نظریاتو ډېرو لویه چرچا وه بیا به هغه نظریات لاړ په خاورو به ګډ شو که د لیلن او د سټالن افکار خو ستاسو په مخ کې دي د لږ زمانہ کې څه زمانہ دونه مخ ته ولاړ به خې ډیر ته ولاړ لیکن د دې د ابتدا سر تر انتها د دغه نظریه او د دې افکارو زیاده سي زیاده او یا کال عمر وکړ د لیلن او د سټالن نظریه او یا کال شو چلیدل او په دمابین کې د یو څو کلو خو ډیره پر عروج باندې و تقریبا نیمه دنیا اعلان کړ نمه دنیا د کمونیزم د افکارو د هغه د خیالاتو د هغه د نظریاتو د هغه د نظام حکومت تابع چلیدل نیمه دنیا د امریکای تابع چلیدل دا یو نظریه یو عقیده او یو فکر دنیا ته ولور لیکن لارې ختم شو ختم شو د افغانستان د جهاد په برکت باندې دغه نظریه الله ګر سره نیست نابود کړل هغه سوویت یونین او شوروي اتحاد چې جوړ شوی غولاړ پاش پاش و شوروي اتحاد و صرف په کتابو کې په کاغذو کې یو حکومت خوشکار کیږي لیکن د مزکی پر مخ باندې اوس وجود نه لري اوس که وجود لري نو روس لري یا ماسکو لري هغه خو مخکې روس ماسکو نه و بلکې څوک و سوویت یونین کړ یعنې د دنیا په مخ باندې یو لوی اتحادیه وکړه او زیاده زیاده خپل یو څو شارو لره خپل هغه اصلي مملکت چې چیرې و هغه ځای ته هغه نظام را راټول سو د شاوخوا اوس نو په تاریخ کې چې موږ ګورو دا یو تاریخي داستان سو یعنی څه زمانہ مخکې د مزکی پر مخ باندې یو موجود شی وکړ لیکن اوس څه زمانہ بعد بیا خالص په کتابو کې داستانونه پاتې سو نور د مزکی پر مخ باندې شی هم نشته دغه قرآنی واقعات او قصص دا هم داسې یو تاریخي حقایق دي داسې قومونه راغلي پرون مې مثال دل درک درې سوه کاله په دې سرزمین باندې مغلي خاندان حکومت کاوه لیکن اوس د دوی د دوی د دوی چې صفات دي د مزکی پر مخ یا خو به خالی هغه قلاوی پاتې هغه شاهي محلات او تعمیرات چې دی جوړ کړی دي هغه د یو یادګار پاتې دی یا به په کتابو په کاغذو کې موږ د تاریخ اورو نور د مزګ پر مخ باندې یقی وجود دی نسته ګسر کله لا نسته یو شهر لا نسته یو کله لا نسته یو محله لا نسته چې ودا د مغولو خاندان هغه محله دی یې کلی لیکن درې سو کاله حکومت هم کاو داسې لږ نیستک دغه ورسته توري چې را روان دي دا بیا ستاسو په دماغ کې ولې فجعلناهم احادث الله موږ خالص خبرې وګرځول دی څه شي مګر یعنی خالی خبرې پاتې سولې په کتابو کې او د کتابو په نسو کې د دې هغه تاریخي داستانونو ضبط نوري شینس فرعون څه څه څه شینس او د ابو جهل په مینه وګورځي څه څه یعنی یو زمانہ کې د مکې او د شاه او خا د دنیا هغه لوی غټ خلک قوتونه دغه نن په وجود هم نشته د قران کې تذکرہ کیږي د مزکی پر مخ باندې نه ده ابو جهل اولاده پاته ده نه ده ابو لهب اولاده پاته ده نه ده ولید اولاده پاته ده دې چا نه سورک قومونه داس ولاد دام یو داس سبا د مؤرخینو د مفسرینو په دا کې اختلاف دی چې سبا د سړي نوم دی که سبا د هغه زماني چې دوی هغه جد اعلی دی د دغه جد اعلی د دغه قبيله چې شګرځېدلی یو لقب سوی بعضی علما ورای دا چې دا لقب دی اصل خپل نوم عمر دی یا عبد شمس دی دا خاندان چیرې وو او دا خاندان د څوک نسبی لحاظ تحقیق د علماو دایا دی تقریبا دغه خبره محققه هم ده چې دا یو سامی خاندان یعنی عرب عاربه چور چورته سامی خاندان دی قحطانی عرب دی عدنانی نه دی څوک دی قحطانی عرب دی مرکز دی دی یمن دی یمن دی دغه بلقیس چې د یمن هغه نو چې سليمان عليه السلام ترال دا هم د دغه سبع دغه سبع علاقه یو هغه هدهد چې راغی انی لکه څه یا څه وای بسبع من نبأ تشنو لن جئتك بسبأ من نبأ يقين كن چې دول مال سبا څخه تا ته یو داسې یقیني خبر راوړی دغه هود هود دا هود هود هم دغه سبا لتللی دغه بلقیس هم دغه خاندان زنانو خود به په مراحلو کې د تاریخ په اوږدو کې کله کله دا تر خاندانونه وي په خوا خو هم وو هم شهنشاهیت کړ چیر ویا جمهوریتونه مموریتونه خو جوړ شو شهنشاهیت خو په خوا په ټول دنیا کې شهنشاهیت نو یو خاندان چې به یو یو سړی د یو ملک سربراه شو دواره به دا خاندان وونو ګورو تر کومه زمانه به چې لیدې یو وخت به داسې حالات پر پیدا شو د یمن په یو سرسبز او شاداب علاقہ کې و یو ډیر شایسته مسیل مسیل نذیر د جنت داس د جنت په شکل بنی یو علاقہ یعنی که په دنیا کې جنت وای نو هغه با دا غوي طیبتن بلتن طیبتن ورب غفور کن جنتان الله وي تا جنتونو باغونو سبا معارب معارب د دغه سبا خاندان د هغه شهر هم دی چې د دوی پایتخت وکړ معارب چې شو دا هغه مرکزی شهر چې دوی هغه پایتخت پکې دا دی په یمن علاقې کې یمن د سعودي څخه بالکل نیغ پر جنوب باندې دی په جزیره عرب کې شامل دی یمن کې یمن څه دي په جزیره عرب کې شامل دی د سعودي بالکل پر جنوب باندې دا د غیمن دی چې هغه ابراهه الاشرم د دغه ځخ راغلی پر مکه باندې څوکړه حمله وکړه چې علم تر کیف فعل ربک دا یمن هم د ډیرو زمانوس د تاریخ په ډیرو وجدو کې لډیر وخت څخه د سی آباد آباد علاقې راغلی یعنی د خلکو د سکونت مرکز سوی دی د بودو باش مرکز سوی دی د تهذیب یو ډول ډیر زوړ قدیم مرکز دی یمن دا په یمن کې دا خاندان دا قحطانی عرب دی له اصله څو سو کال دوی تقریبا مسلسل پر دی یمن باندې حکومت کړی دا معارف د دوی یو شعارو دا ډیر زبردست شاندار ځای کیو دا په داسې ځای کې جوړ شوی چې د دې د دغه معارف شهر پر جنوب باندې کړ د دې جنوب طرف ته دوه غرونه وو یوه مطلب شمالي وو جنوبي وو یعنی راسته طرف ته وبلې چته چپا طرف ته وو یعنی دا شهر پر د دې شهر پر جنوب طرف باندې دوه داسي غرونه راتله په مابین کې یو تنګي او ناوا وکړ تنګی ورته وایاست ناوه ورته وایاست وادي ورته وایاست شیله ورته وایاست مانده ورته وایاست یو پراخه غوندي ناوه لکه د لیو شل تاسو ویني په دنیا کې د ارغندا یو لوی غټ رود دی را روان دی کن نو د دوه غرو تر مابین را رواني کن نو دا غندارو چې را رواني او لاغه وخت څخه دغه ترتیبي چې د دغه رود او داسې یو لوی مانده چې را رواني نو دا دا بغلو ته کڅی لري کن دا بغل تم کڅونه لري دا بغل تم د تیمور پښتانه څورته وي کڅي یو کڅونه ورته وایي کنه یعنی دا پښتم ځکه له د رود پر یو کناره او پر یو ژیو پر یو اړخ باندې هم وی پر بل اړخ باندې هم دا یو ډیر شایسته منظر یو ډیر شایسته غرونه و دا علاقې د یمن دا راتل راتل راتل راتل راتل دا دوه غرونه یو ځکه بالکل سره نږدې شي وکړه دا سره بیخ نږدې سره راغلی اسی دا ناوه مخته ډیره پراخه دا چې اوس تاسو موجوده وخت هم په دنیا وګرځي دا ترا مناظر به خې ډیر درته راځي کړ په دا دنیا کې په دا غرونو علاقو کې دا ترا منظرونه به خې ډیر سک یو غر لې خورا روان دي روان دي بل د بل خورا روان دي بالکل سره نږدې معمولی دونه ځای لري چې دا یو تړې دنیا ګټ د ډیم سکه دا لوی ډیم ځینې جوړ شي څه شي ورته وایي کجکی بند ځینې جوړ شي خو دا غول خپل کوټه د یو څه اندازه ولګوي او د دې خدا غر لاړې لاړې لاړې لاړې دا شراو ګرځي هغه د بلیلی سره به خنځ دی راغی د دې خابل غر راغی راغی دلته دربندو کې اوس دا دربند چې وته دا ټوټل کوټه چې څو وادي کوټه ده دا څه وادي چې تر سریاب تر سپیرجن ته پوری دي دا ګر د یو بند څوک نو دا څونه دنیا چې دا وتړل سی او بیا لدی څخه ولي و بس نو دنیا کرتا آبادی دا داسې یو شایسته ځای وو دا دوه غرونه سره راغلي وو راغلي وو بیخي سره نږدې کړي تقریبا یو نیم سل فوټه فاصله ده مابین کم خلک چې ورغلي دي دا اوس هغه باقاعده د تجزیه کړي دا هغه تمام تفصيلات لیکلي دي او پټاني اعلان معلوم کړي یو نیم سل پټه علاقه ده دا ځکه دربندونه دربندې کړي په دا ځکه دا د سبا خاندان دا د حضرت عیسی علیه السلام نشه ډیر کلونه د مخ څو سو کال د مخ په دا ځبن یو بند وتړ بعض مورخینو اختلاف دي چې کته سو کال بول دا قبل المسيح تاریخ ورته وایي دي ته وایي قبل المسيح په ته سو کال د مخ د سبا خاندان په ډیر عروج کې ودا زمانہ کې د دوی دغه د جدي اعلی را ولار پر دې ځې باندې زبردست یو ډیر ماهرانه په یو ډیر مهارت باندې په یو فني او په صنعت په کمال او په هنر باندې انجنیران راوغشت دلته یو بند جوړ کړ ډیر مضبوط بند ورواچو تقریبا داسې د خشتو باندې جوړ کړي لکه په خو خشتو چې موږ تاسو چې جوړو دیوال جوړو دا دیوال جوړ کړي ډیر پوخ دیوال جوړ بیا په دې کې در بچي هم ولور کړل کڼکې هم ولور کړل دغه د پاره اوسم په دنیا کې صدا بندونه کنه دا ډیمان چې ورته وایي خو دغه بار چې کله کله کو و به ډیری زور سړي نو بیا هغه دروازې وري لګي اوسم په دنیا کې دغه سیستم کړ د اپاشي نظام کړ د کارنوشي نظام کې د اپاشي نظام په دنیا کې ګرد دغه تر دي نه پاکستان کې غټ ډیمونه دي په دا پنجاب تاسو وګورئ بیا کنه کوي هم پکې ور کړی دوی غاټ دروازې یو مطلب د د دې بند په مغربي طرف یو بند خدا شي داسو بند څه تراو داش داسو نو یو په دا کناره کې مشرقي طرف ته دروازه او یو دا مغربي طرف ته دروازه او دا غټ دروازې کبه وبډيري ضروري شول بیا به دروازې راپورته کړل وبې لک بهرحال لوی دروازې ځینې را ایستلې وي لکه اوس هم په دنیا کې دا بندونه چې وتړي نو بیا خو ولایدا د یو د یو لوی علاقه تر لاندې کی لاګه سره وب بهږي بیا باغونه او آبادې وي سوي نه کوي حساب دا تقریبا 300 درې نیم سو کیم کیلومتر هم زک شاو خوا مربع دا ګرد ته دی بند لاندې دغه ته وایي سیل العارم سیل عارم سید خو سیلاب عارم دا بد توای بن توای په عربي ژبه کې لیکن په یمني زبان کې په یمني ژبه کې څه ورته وای قران مجید د مختلفو قومو الفاظ استعمال کړي دي پکې عارم د یمن لغت او په حجازي لغت کې بیا صد ورته وای څه ورته وای صد ورته وای لم کوم کې چې د ذوالقرنین په کیسه کې د صد لفظ سره تیر دغه دربند کې چې دا بند وتړي ورو تاسو څه ورته وایي بند ورته وایي بس هغه بند ورته وایي کجې کې بند دا نو بیخي داسې علاقه پر آباتو ځکه ډېره شایسته مځکه او هوا یې ډېره زبردسته هوا وه اوبه ډېرې شایسته اوبه وې او دا دا غرونه یې ډېر شایسته غرونه وو یعنی په هر لحاظ باندې انتهایی پر کیف او انتهایی پر لذت علاقه وکړه چې سړی به ورلی د هغه وخت معاصرین د سبا خاندان بعضې یوناني او بعض یورپی مورخینو په قاعده هغه وخت چې دغه شی په خپل سترګو لیدل دي هغه په تاریخي کتابو کې دغه تفسیرې باندې موجود دي چې موږ ورالو داسې گشت مو کې داسې وګرځیدو دا پوره علاقې هغه یو جایزه پیش کړې دی او نقشه پیش کړې چې داسې قسم قسم درخت وي داسې خوشبویان دلته کېدل داسې رنگارنګ ګلان کېدل داسې رنگارنګ میوې حتی چې دا سره مشهور ول چې یو زنانی داسې یو ټوکرۍ پر سر اخیستې وي یو تالۍ د غشي روانه سوې پر دا علاقو نو به یو ټوکرۍ بعد به بیا دی دا تالۍ له میوې خود به خود ډکېدله که یعنی دا مځکه داسې میوهدار او داسې درختې وې چې مطلب ګرده ورځ به میوې داسې راتوېدل که یو چا بغیر د شکولو هم په دا لار داسې پکې تېر سوی وی نو به هم ټوکرۍ له میوې ډکه سوی ډېر ښایسته ځای و بیخی زبردست یعنی چې هغه لکه مورخین چې نقشه پیشي بالکل راشي راشي او دغه الفاظ ته ودرېږي چې بلدتن طیبتن او رب غفور او الله وي دوه جنتونه او دوه باغونه دا دا دغه ناوچ راتله د دغه ناوی دغه دواړه اړخونه داسې له یو مخه باغونه کړي لکه هني هني وخت لګي نور دغه ترازوی نو خو به دا مثال به تور دیکن د هني د دغه شیله چې را روانه نو پر دوال اړه خو به نه چی ډېر باغونه دي په دا اړه خیم باغونه دي په اړه خیم باغونه دي دا جنتین دغه دي دا دوه باغونه معنا دا دوی دا ستراټي د وجدي دا دوی اسی وجدی تراتی د باغو چې د مانده هغه اړخ به هم نیولی او د داناوي دا بل اړخ به هم نیولی دا نو ډېره علاقه وه داسې کوچني ټوکرنو نه وه نه داسې تنګه وه لکه انې چې تاسې به وایي نو دا بیخي انې ترې راوس ودرېدو هغه ډېره لوی علاقه وه نو دا شهر به نو دا شهر ګرسه په دا باغو کې دننه واقع و نو دا تمام اسباب د نعمتو دا چې شاهي شاهي بنگلي واقع دا په یورپ کې لام دغه علاقې سته موږ یو ځای ته ولاړو رومانیا کې بیا د سرکار هلته یو ځای بنگلې رسټ هاوسونه هغه ته چې ورلو بالکل چې به دا غرو کې په کوم انداز باندې په کم شان او شوکت باندې په کم خوبصورتۍ باندې دا محل جوړ شوی او سړی دا محل ته خوب اخستې کړي یو محل یې جوړ کړی و، د هغه وخت باچا خو نو بیا هغه کټ هم راشکاره کړ، هغه خو نو اوس مړ و، د ده یو تاریخي کوم ځایونه یې وکتل، هغه محل ته یې، هغه بنګلو ته یې وروستو، بلکل خوب ورته واخستلو، د ټول دنیا، د ټولې دنیا هغه ما اعلی ماهرین یې راغوښتي وو، باقاعده مقابله وه چې څوک به په دا محل کې یوه بهترینه کمره جوړه کړي، هر چا یو کوچنی محل یوڅ حق دی ورکی وي په دې کې تخپل د نقش د نقار د خپل فني مهارت مظاهره او هر چا پکې جوړ کړیو سعودي پکې جوړ کړیو او ترکیه هم پکې جوړ کړیو نور د دنیا د چې د یونانو د مغرب او د یورپ د یو ټولو د خپل مظاهره پکې هر چا خپل یو کښنی کښنی بنگلا یا یو کوټه پکې جوړ کړیو هغه خپل د فن مظاهره وکړیو بیا یې شاوخوا دا غر و چې څنګه شایسته درختې وي داسې به روزانه به باران کېدی دغه تمام آسپاس غرونه یو لویشت وچه مځکه نه ښکاره کېدله یو لویشت بلکل چې پسې یې ګرځېدلی واقعي به نه پیدا کړي داسې تک شنه غرونه وو داسې خوند یې کاوه هم چې ګر سړی ورته حیران شي چې دا بنګله کې به سړی ناست دا هندارې وي دا شي وي او دا کرسۍ وي دا سوفه سیټیان وو دا رنګارنګ به ګلان وو دا رنګارنګ به میوي وی سره دی په خوب واغست چې واګیا د جنت منظر تختی دا وی کړ دا وی په تاسو په مخ باندې الله فرمایي چې دوی دا کسان داسې سہولتونه مرته فراهم کړیو یور خو خپل مزک خپل مزک خپل وطن او خپل علاقہ د دغه زراعت د روح څخه دومره آباد د باغو د باغچو د ګلانو د باغو د میوو د رویدو نه آباد بیا د دنیا یو لوی عظیم تجارت هم د دې شار سره شروع وکړ او دا تجارت کی دوی د پاره هیڅ مشکل هم نه و دا سبا خاندان ډیر منتظم خاندان زبردست انتظامات هم کړیو لیمن څخه بیا تر شام پوری کړ لیمن سره بیا تر شام پوری تر شام پوری کړ دا ډېره لویه علاقه ده، دا تقریبا څلوېښت پنځوس ورځو سفر دی چې له دې ځای څخه کاروان ځي، دورې دا ټوله علاقې دا ګرده علاقې ورسره آباتې وې، داسې انتظامات یې کړي وو، د دوی دا لوی کاروانونه چې به شام ته تلل، دمشق ته به تلل، له هغه ځایه به راتلل، له یمنه به یې مالونه او مېوې دورې وړلې، له هغه ځایه به یې دلې راوړل، یو ډېر لوی تجارت روان و. خورا ګهما ګهمیو خورا یو هر دوړو یو رش کش دا کاپلی برواني وی لدیخ لاغه خاص خبر کاپلی د لی رواني په دا لارې نه یو ستړي و نه یو تند و نه یو دشت بیابان سړي په مخ راتلی نه یو چولي علاقه په مخ راتله نه د غلو یو خوف خطر په مخ باندې بالکل پر امن علاقه وکړه وجه دا چې له یمنه به تر شامه پورې تللی دا د دوی دا لویه لاره چې امام مبین درته تیر سو کومه لار وه هغه لاره هم راتله پر دغه لار ګډېدله بیا به کوم ځای تله کنه د یمن دغه لار راتله د بکې وال لارې باندې ګډېدله دا چیرې تله شام ته تله دا علاقه ټوله آباد وه او بیا داسې آباد وه پر سړی باندې پر کلو باندې چې له دې کلي به وتلې داسې به دا بل کلی ښکاره قرآن ظاهرتن قرآن ظاهرتن تورسته کنه ورته کښت کښت خو ګوري کښت پورته سور کار ته یې وخت کړی ګس نه ماته ووایه سم قرآن ظاهره ته ستا که نه دغه دی دغه دی دا کلی معنا داسې متصل و د آبادي کې له دې ځای تر هغه ځای پورې د آبادي متصل بیا داسې انتظامات هم حکومت د هغه وخت حکومت کړیو چې د هر کلی سپه سار به دیواړول سار به روان شي بالکل چې د ګرمي سفر به پر کېدی په دازې کې به بیا یو زبردسته چې شو کاروان سرایونه په خاورت ویل کړ څه ورته کاروان سرای بو دا په خو ولاله دا خو دا موټرانو سړکانو د سیوري کې لیکل په خو په افغانستان کې لکندار به کابل ته په هر منزل منزل په هر پړاو باندې به د کاروان سرایونه وکړ نو دلته به کاروان سرایونه وو نو مځکې آبادې وي دلته به راله ښه به یې ښه په ارامه باندې ښه په خپل طبیعت باندې به یې غرمه هم تېره کړله وشو بوده به یې میله کړه شاوخوا به وګرځېدل هغه به هم ماړه سو نه د یو پراړه غم ورسره و نه د یو دانې و د خوراکې غم ورسره و نه د یو لوږې و د تندې غم ورسره و بیا به کاروان سرای و ملک به آباد و د غلو هېڅ ویره او خطر نه و ولې خو دستي آبادي سره متصله غل خو نو په دې ځای کې چې خرابې یې هلته حمله کوي چې ابادۍ وي بیا خو د غله کیسه هم خرابه وي داسې به سفرونه به تلل ځکه خو اخر نو خو انسان خو د غیبې پختی سوی کې د غیبې پخته شي اخر به داسې به لاړ راله په دا سفر به ګرځي پونس چې دا اوس موږ له شام له لاړو بیرته له شام رالو که سره موږ دا محسوس نه کړل چې موږ ګویا یو ځای سفر کړی لکه ته نن سبا خلک په جازو په موټرانو کې ځي سره دې چې سپور شمزګر بیا په کراچي کې دي ګسه فدا پوسوي نه دي دا څنګه سفر او څنګه رالم څنګه ولارم کړ نو سړی خو د خدای احسان ومني د خدای شیګړه ومني چې الله دا هم ستا احسانات دوی ډېر وسایل دی راته پیدا کړي دونه اسانه وسایل دي چې د کراچي غوندي د کوټې څونه لوی مسافت دی دا که په خوا زمانہ او زموږ د نیکګانو د ور نیکګانو زمانہ چې لدې زی به رسیدلې تر هغه زی بنو بیا خو میاشتې ونی میاشتې شل ورځې پنځه ویشت ورځې تېرېدلې کړه لیکن موږ اوس دلته سپاره شو په طبیعت باندې نو سوار ملا نه کړي دوه مورم تو کړي لا نه فلاره هر ځای وټر لاندې وو ملي دی او سړکان دي مرګري دي انډیوالان دي کپم شروع کړي بس وای کراچي راغی کښته سي د دا اسبه بختی شروع کړل ولوی خدای دا اوس څنګه کیسه ده کړه ولاکه یا په سفر موږ پوس ولاکه یا ستړي سو ولاکه یا تږي سو ولاکه یا عوام سام را باندې تیر سو سړی وای نه وای چې موږ سفر کړی سړی دونه ماجه کلی وته بیرته راغلی ول باعد بین اسفارنا ای به بخت قوم کړ ول باید ول لازم آسان د سہولت او د راحت سفر دی دا را لسلج مشکل ککن باید باین اسفار نه دا غمان چې اوس خدای اعلان دي چې ګزمن په پیړو نه لجر علره څه به بخت قوم نو ول خدای نه غرکا وکړ خدای دونه احسانات سره وکړ دي څور څوې باید باین اسفار نه کړ نو بلای څخه سړی باید خود الله احسان ادا کی چې په جاز کې سپور شي هم باید د الله د احساناتو احساس ورسره چې کښته سو هم باید د الله د انعاماتو په موټر کې سپور شي تر یو ځای پوری بل ځای کدي خپل دې کده کرایې د نعمت خودي سہولت د خدای بنده په 500 روپۍ په سل روپۍ به انټرنیټ لکه مزه تر کومه ځای پوری ځان رسای کن دا ډېر لوی سہولتونه دي کن که اوس پیسې در سره وای دا سہولتونه نه وای نو بیا به څه کوم دا د خدای ډېر لوی نعمتونه دي چې دا د مځکې مخې ګرته تا ته را وسایل موږ په مخه پسې واخس و چې کم مزه ته سودا سو لکه دا په خو د کندهار د د کندهارو د د د د کراچي خلاصه کې مکیله د ویرج نه معلومیږي هلکه چیرې ونه معلومه ته لوتلې عمرې لکه دی بیا تللی دی بیا سفر کړی دی بیا عمره کړی بیا راغلی دی هغه عمره دا تر اسانه کارو دا حج دا تر اسانه کارو دا خو د خدای نګوش نکړي دي دا احسانات چې د سر کړی زموږ تاسو پلرو ته زموږ تاسو نکګان ته دغه سہولتونه مو یسات نو یو سړي به څونه درد پسړ کې هم پیسې به اندر لولې دوه مار حج ته بشتلې هغه فرضي به لا ګور پڅګر شي دا نفلی حج ته به نور سودا وک چې به دا لارې ته دا سفر او دا مشکلات او دا ستړي ته به وکتل نور به خطا ستل نور ځای نن مشکلات نشته پیسې هم ډیر دي چې ما دا د سبل ورځ بیا ویزه لګولې دی بیا لارې سعودي له حرم لور بیا شي تیر کړ ترایوي وکړي دې ته به کراله د خدای احسانات نو طيبم سبب یا ناس ته باید بینا اسفار نه کوم دا جازونه نه غواړو او موټران نه غواړو مشچې غواړو ها د پلار د نکو شان غواړي خلم په خار او شاخه سزمور دا ما واري کړ الله د نعمتو احسان وی بس دغه هم دغه چمونه کول دلته خو دا بد بدمعشي شروع کړل بجای د دې چې د خدای انعام پر ځان یې بوج غاڼ کړ شکریا ادا کی د اداره یې اختیار کړل او نور بدعملي خو نو هم ظاهره دغه تر اعمال پوښتنه مشه دا بدعملي شروع شي چې سہولتونه دي پیسې ډېری باغات باغچې دي داسې پر فضا او تاسو خوشنما ماحول دای شایسته ماحول بس خامخا دار کوم دري شروع کی د ځوانانه کړ دغه دغه ځای شروع شکن ځوانانه پر دا فسکو په فجور باندې پر انجونو پر الکانو پر زناو پر شرابو پر کبابو پر دندو پر معاملو باندې اختص په باندارو په فسکو په فجور باندې لګیاس مشران نو بیا ظلمونه کوي ناجایز کوي د خدای احکام تر پښو لاندې کی دغسې وسوله کړي د قوم سبا هم ډېره زمانه خدای مهلت ولا ورک ډېره زمانه یې راوچلول بیا د هغه وخت د نبیانو کومه زمانه سیده دغه غرب چې سوی دا سیل عرم چې را مات سوی د اوبه چې راغلي په دې کې د اختلاف دی عام طور علما دا وایي چې دا د حضرت عیسی علیه السلام نه لږ وروسته زمانه ده د چا زمانہ ورسته ده لږ د حضرت عیسی علی السلام ورسته مطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عیسی علی السلام د مابین دا واقع پیش شوی دا بند دغه وخت نه دی تړل شوی دا شهر او د علاقه دا وخت نه ده هغه د تباهي وخت یا دغه د خدای له ډیره وخت را روان دا یې دغه د تباهي زمانه وه په دغه وخت کې کېدای شي دغسې معلومېږي انداز دا معلومېږي ول د قرآن نور زیاته واقع نه ده بیان کړې چې کوم نبي ورته راغی دوی د کوم نبي د احکامو د هدایاتو خلاف ورزي وکړله دا نه معلومېږي او دا هم نه معلومېږي زیاته د قرآن د خپلو الفاظو څخه چې دغه په دغه زمانه کې دین حق د حضرت عیسی علیه السلام د هغه نمایندګان ورته راغلي یا د هغه مخکې کسات نو به دا سړی بیا ویلی شي چې د بني اسرائیلو د زمانې بعضې نبیان به شاید دلته خدای را لېږلي ورته او دی د هغه حکم نه دی منلی که د نبیان وای نو ظاهر نه بیا خامخا تذکره د نبي کېدله که داسې واقعاتو د ځای ته چې نبي راغلی هغه قوم په هلاکت رسېدلی د قرآن انداز دا دی چې دغه نبي تذکره کوي نو دغه چې غالب اشکار کیږي چې دا د حضرت عیسی علیه السلام ما بعد خبره ده د حضرت عیسی علیه السلام نمائندگان ورته راغلي دي یعنی لکه په موجوده دور کې چې وا و علما او علاقه تراسي تشتي یا به د په زمانه کې سوي د بنمایندگان ورلېږلي لکه په سوره یاسین کې چې اوس یو واقعه راځي د انتاکیه شهر عام طور مشهور خدا ده چې هغه ته هم حضرت عیسی علی السلام خپل نمایندگان ولېږل نو نماینده د رسول خو نو هم رسول وکړي نو دوی د هغو خبرې لکه د عام قومو د جابر قوتو چې کوم عادت په هغه انداز باندې ورته چې له کوم خوره کلي صبر وکړ پرې دې شکېدلي در په دغې کې علاقه پرېږده بل خپله کیسه کوو کړ هغه انکار یې کاوه په دا ځای باندې بیخي ډېر اقوام دا د دې سامي خاندان د قحطاني عربو ډېر اقوام پر دا ځای باندې راجم وو یعنی لس دولس دا غټي غټي قبيله یو روایت خو په ترمذی کې لام غالبا راځي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې مرفوع روایت ښکار کیږي چې پښتنه ځنی وک نو بیا دغه دغه عرب اکثر عرب دا بحرین دا شاو خو دا نور علاقو ته چتللی دا د سعودي آس پاس اطراف ته چراغلی دا هم وای دا کومه ځای خرال لدغه سیل عرم دا بند را مات شو بعض خو مورخین لا دا هم لیکي چې د بند ماتېدو د مخه یو کاهن پیشنګویي وکړل او ما درته چې مخکې د کاهنانو پیشنګویي به ته ډېره عادت سم به کړ صحیح هم ویول ولې باقاعده دا انتظامات نه وو چې خدای تعالی دوی هغه خاپسې راخص کړ دا خو د نزول قرآن په دوران باندې دا انتظامات شروع دوی به یو کاهن به د نجس مردار خور دا به د جنیات سره تعلق بس دا جنیات به دورې تل ګرځېدل به خبره مبره به واروېدل فرشتو خو به دا تذکرې کولې چې خدای تعالی اوس په مځکه کې دا کوي خو ډیر وختي بلا حکم راغلی ها سیکریټریټ ته سیکریټریټ ته خو به حکم وختي راغلی دی بلا غزه راپورته کیدل ته کاهن ته وویل کاهن چې دا اعلان وکړ ډیر قومونه ګرځ د بنده ماتې دوله مخله د علاقې پرې شولې ولار کړ په مختلفو اطراف ته ووتل کړ دغه قبایل هم د عربو لدی د خواته چراو پاشل سو دغه لاغه خورغلی دي تقریبا لس قبایل د دوی دا خواته راځي نه وتل دي څوک وایي مطلب دا غو ورسته یو علاقه تبا سول دا نور علاقه دغه وش بیا په خپل په لرګي کې په کډه باندې لرګي کې جوړ په بل خو باندې لار زکه چې هغه اصل آبادی ولار کړ څه آبادی ختم سول او هغه چې هغه کم د لارې سہولتونو او آبادی وی هغه سلسله ختم سول ځکه خود دې اساس ته تجارت کم ځای یمن او معارب چې معارب لارې د معارب آس پاس آبادی کړ دولار نو تجارتونه ختم شو د دلاري سری سلسلې او عارضی تور منډیانی وي نو خو هغه خلاغه تجارت د کاپیټل سره تعلق درلوې هغه ما انګر سره لارې ختم شو لیکن دار په درس وغیلا کم دغه اشاره پات شو په عارم باندې په معارب باندې هم دغه سیلاب راغی اوس موجوده تور د هغه بند یو درې مې سو سم موجوده ده دا دغه بند چې دا اوس قران تذکرہ کوي د دې یو درېما یعنی دوی چې خونو بو وړي دي دا یو لاندې درېما حصہ تر اوسه لا هم موجود دی هغه باندې بعضی کتابات اوس دا ساري قدیمه والا پر لګیای دي چې دا به شي بیا ګوري چې کتابه یې پر پیدا کړی دي د دغه ابراهه د زمانه چې د دې په دغه علاقه کې گورنرو د ابراهه د زمانه هم یو کتابه لا اوس اوس د ایجاد سره هغه کې د دغه بند خرابېدو د نړېدو تذکرسته ته د ویني دا بند دي معلومي چې د لمخه لمخه خراب شوی به هر حال بس علاقه خدای دا ستر پتر کړل نو په مینه چیش پاس ولورسي اوس هغه شایسته مزک هغه باغ او باغچې هغه چې د جنت یو منظر به یعنی سړي به د ګمان پر اتل چې په دنیا کې د جنت یو ټکرا دغه داس خوشبوئی وو رنگارنګ خوشبوئی وو چې په علاقه براکشي وته د سړي دماغ د د خوشبوئی سره د نشه سوک داس خوشبوئی بم پکې وو داسې قسم قسم ګلانو باغچې وي چې بس سړی په خبره کې نس د هغې زمانې مورخ چې په خپله دا توري لیکي وایي زما په قلم کې د دې هغه منظر کشي نسې کولی زما قلم داسې وس نه لري که یعنی دونه ښایسته خوبصورته علاقه وکړ چې د دنیا دا یو شي خوب کمی پکې نه وکړ لیکن نافرمانی شروع کړله بیا د هغه وخت علماو یا د انبیاو جانشینانو دوی ډېر سمجا وکړ دوی لاس نه ځینې اخست بس پر دا بند باندې خدای تعالی یو عذاب مسلط کوي وبراله پر سپری سوي یا څنګه بعضې خلک وایي چې نه دا یو خاص موږي پیدا سو لیکن دا یو خاص موږي وي بس د عذاب مجي وي بس ورته و جوړېدل لیکن حالان کې په فخم څخه مجي څه شي کولای شي یار یو شي نشي کول لیکن نه یو و دې دوی پښیانې ورته وتړل لیکن باقاعده لا اطراف سره پښیانې راوړل دنیا په لګیا وکړ دا هر څه وکړ د دې مخه نه سوي تړل لیکن د یو داسې بدمرغ مجي وي چې کسرت نه لیدل شوی په علاقو نه چا پیژندل دا بیا څه بلای لیکل بس دا بد بد غاښونه یو دا ډبرې به داس ماته ولیک کرپای به په جوړ کړو کړ دا باندې دای سر بری کوي کړ لا غوب بشراله دلته باندې یو دغه ځای ته ورسېد دا غرم پیس چکړم پیس نه دونه وب چرایلا سولې کړ پوره دنیا سره تکه کړو دا غت تمزه کې په واخ سره کړ یا ود درخت نه پرې شول نه ګل پرې شول نه دامزکه د آبادی لایق پرې شول دا مزکه نه دا وېستل بیا د شی وېستل چې د چا په درد دی وخوري خو ځکه الله څه ورته وایي زواته اکلین خامتم و اصل و شیء من صدر قلیل کړ چې اخري هغه باغونه چې دا ناوه ګرد پر دا باغو باندې د شایستره معطر وکړ دا ستکشنه او زرغونه مل مدل هغه ولاړ تاسې مردار خاره دی ډنډکري ډنډوري ډنډوري راځه وي مردار خوري ټنټې راځه ور باندې ولاړ وي یا په مینه باندې د چې غز مز پاتس څنګه شي پاتس دا غز مز دی تریو تریخ خم تغه ته بشع چې داسې میوې شان پاتې شو چې داسې یو بوټي به پات چې هغه میوه به وکړل هغه به په ځان کې تروه هم و داسې ترخه به هم و چې بغیر د خوراک دا بعضی لغت د خمت کوم ترجمه کوي د هغه څخه دا ښکاره کیږي زما خپل ذوق دا ښکاره کیږي چې غضب په دا مینه پاتې شو دغه ځخه نم دغه شان کړ دا د دغزو دغستی په خله ویل کې وخت د څه تر په د تریوی په د تریو کې د تخ وی او زش نکیږم همیشه د پر پتروا علاقه دا مزه کم څه تروي بیا د نور کار عام نه کړ د نور میوه نو نه غزه پراش نسی کړ خمت لفظ تاش کار کیږي کړ چې دا د غزه پر مینه پات پارل یا غزه یا بل دا تر یو عام بوټي یا عام درختی داسې درختی چې د دنیا د هیڅ شي نه په کار تر خوشاله مست کړ چې یو فائدہ نه راوړي کړ یو مردار خوري مردار خوري میوه اغه شی اعلی میوه نو دغه وخت ته لاوي وینو کار په مینه پات دی وس هغه بنو دا یو یو دانه داس بیکار کې بیکار کې بیر ولا وچی چاته خوبونه وایست یا کاکا څه نه وایست بیری نه دی د شی من صدرین قلیل او شی یو څه خاري کف د امیا نه ولان یو بیره ده کنه یو دینو دا بیره خدای خاري کف میوک یو دینو دا سنجت خدای خاري کف میوک کنه دا خو خدای پر شمارلی دی کوم به چنتو شی ده دی ها ها کوله نو سبا کې وایې کنه ولستان چې سبا کې وایې مفتی صاحب ته به دا کیسې لا ډېرې کولې اوس یې مولانا ته کوي نو دی غریب ولا ټپ ولاړو کنه هو دا اذا وقت فاره فی البئر کنه په څا کې دي کنه بئر خو انت فاکدوري کې نه چې فی البئر کنه دغه نو بیر نه وځل چې دا بیر چشته وای کنه دا د پښتو بیر ځین جوړ کړی ولې دا کله دا واچی چې دا رنګ چې دا موږ نظری ژبه وای چې دا رنګ سي دا مګک په دا بیره باندې کن طالب اعتراض وکړي ول حضرت بیره خو مخ لوړې درخت ده کن نو دا وکه غټ دا ونه چې چاته کن بیا به دا یو توجیه کوله دا یو قرونه یو خپل توجیه کوي کن دا بیره خیال د درخت ستاسو په دا سیوی په دا میدانو میدانو باندې د پنجاب د سین په دا میدانو د سیو ځای لري لري ولاړ کن دا میوای چندو شي نه ده کن کله کله دا بازار کې را خستی بیری دی بیری دی په یو ری پښې څونه غواړي ته ونه درکې دوه شي دا صدر دی دا صدر دی بیری دی یا دا ولی یا دا نجوګان او یا دا سپیداران د دغه لغت چې دغه الفاظو ترجمه کوي دا هغه سره خم تم دغه دغه تم شي ګم یو میو نه لري مطلب دا شیان په برامه نه پاته سوچ دغه نو نه ورتل کېدل چې اوس منو سړي کډه راکړي دی کن اوس د سپیدار سره نو سړي څه مې وایي د ولي څخه به سړي مې وایي ولې پیه نو ولي و د غزو د سپیدار یو بل تر دغه تر امر در خار څه پوچ نورم په قیاس کې کن وای دغه فمینه باندې پات شو غش ایسته باغو مواصله بلا مواصله دغه فمینه پات د خدای نه فرمانین کوله دا سروش کن لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال دا سبع خاندانی سبع د فار دا ډیر عجب شی چو شو فی مسکنهم د دوی په خپل موتان او په خپل مسکن کې د اوسیدونو په علاقه چې هغه معارب آیت د الله د قدرت یو ډیر عظیمه عجوبه دلایل او د الله د قدرت نشانات موجود د الله د احسان یو عظیمه نشان موجود څه شو هغه نشان کم دی دا بدل دی د آیت نشته جنتان دو هغه باغونو ان یمین او شمال دا شهر گویا په مابین کې وو د نیم د نیم باغونه پر یو خوراتل د نیم باغونه پر دا بل خوراتل په دا مابین کې څه شهر وکړ یو خوشبودار ځای وو یو بهترین ځای وو یو زبردست جغرافیه درلول چې دا شهر په دا باغو کې دننه پټ وسم کله کله زوی واشکرو له د دغه رب شکریا ادا کوئ احسان منئ هذه بلده طیبه و رب غفور دا یو ډېر شایسته ځای دی یو بلده یې طیبه ده رب مو مهربان دی که دا کوچني کوچني د سر کېدلي هغه به در بخښم د ډرمانو له ټینګۍ څخه تاسې اجتناب کوئ بدماشۍ مه کوئ د خدای مقابلې ته مه راوځئ بلن طیبه ورب غفور رب مغفور دی او بلدا مطیبه د نوټون خو نه کوي یار چې بلا له خاصه د شری غب او رب وي او هغه څه کوي د کوچني کوچني خبرې هم ور معفوي مزید نعمت او احسانات هم ور باندې کوي او داسې شایسته باغونه داسې شایسته باغچې داسې صفا دا یخي وبه یخي خوږې رونی تکي سپینی وا دا وبي او دا شایسته شایسته باغونه دا شایسته کورونه دا شایسته سرایونه او دا شایسته شایسته شایسته بیتکان وي یو څه شایسته شیان لا نور شیان وي کنه هغه پکې اونه در خون کې کنه طالب خون دار سم فلاد نه لیکن دی څو فازو فرسلنا علیهم سیل العرب مش پر دوی باندې رايلک پر دوی مرايلک چې پر رايلک سیل العرب سیلاب ته دغه بند عرب خو مې در شوولې سیل العرم وبدلناهم بجنتیهم جنتین د دوی د هغه دوه باغو په مقابل کې من دوی ته ور بدل کړ دوا نور باغون هغه نور باغون نه چا دي ایو بنو څه خاري د بیری یو څو دانی معنی و